په دې نه شي توانېدلی چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو مقابله وکړي نو اوس دوی غواړي او لګیا دي له وخته سره یې شروع کړې ده چې شپه نامه اسلامي تنظیمونه او ناپوه او ناخبره قومونه مختلفو تمو او شعارونو باندې وغولوي د اسلامي خلافت مقابلې ته دې مخې ته راشنه کړي چې دا سلسله لا په خراسان کښې هم له پیله روانه وه او تر دې دمه روانه ده خو انشاالله داسې اندېښنه نشته ده چې له دې وروسته به نو د کفارو د اخري هبه هم له کاره ولوېږي. قدرمنو اورېدونکو خبره مې خراسان ولایت کوله، کله چې د اسلامي خلافت مجاهدین د نبوي منهج په لاس، شریعت په لاس، قانون په لاس د دین غره له لوړو څوکو را ښکته شول، نو د مامند سیمې خلکو ته یې د الله د نظام لپاره دعوت ورکړ او خلکو ته یې د الله شریعت وړاندې کړ او دوی یې را په نرمۍ او سره رحمۍ د الهي نظام د تطبیق لپاره د خلکو نه غوښتنه وکړله، نو په سیمه کې د ژبې هغه غیرتي جنګیالو چې ځینو قومي مشرانو سره یې د قاچاق، اختطاف او نورو ناروا تجارتونو کښې شریکې ګټې لرلې، نو نه یې غوښتل چې د اسلامي شریعت په تطبیق یې دغه ګټې زیانمنې شي، البته دغه ناروا ګټې زیانمنې شوې، ځکه یې د مادي تجارت او سیاسي تجارت لوبغاړو، سوداګرو، د آی ایس آی او سي آی ایس او استخباراتي شبکو د استازو سره هم د قوم په سر سربېره کړ او خلک یې پاڅون ته وهڅول. لنډه دا چې درې ځله ازمېیل شوي بخښل شوي پاڅونخېلې په څلورم ځل د خلافت مجاهدینو ځکه معاف نه کړل چې د شریعت د احکامو غرب لیګ کې ناغېړي را نه شي نو ځکه یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول چې په هغې هم بیا رسنیو مختلف ډنډوري پیل کړي دي او لا هم روان دي. په مادي او سیاسي تجارت کې شریکو کړیو چې د مامون قوم در په در کړ او خپل اهدافو ته ونه رسېدل هغه تجارتونه یې له لاسه ورکړل نو خو سړی نه شوای په کوټ سیمه کښې دغه چاره تر سره کړه. هلته هم ولله الحمد د دوی دغه ارمان د عمل جامه وانه خوسته، هلته یې هم ارمانونه نامراده شول او هم عوام یې د اسلامي خلافت د شریعت په وړاندې پاڅون ته وهڅول خو پایله یې د مامون د خلکو په څېر شوه هغه خلک یې هم در په در او خاورو په سر کړل همدغه یو څو کسانو یو څو سیاسي کړیو د دغه ای ایس آی او سي آی اې دغه مزدورو غبرګو جاسوسانو دغه قومونه په دې حال ته ورسول له بیا یې له ښې زمینې لپاره خپله هغه کوچي کې وازمویله، دوه ځله ازمویل شوي کچیریان یې د اسلامي خلافت مقابلې ته په درېیم ځل ودرول او دا تمه یې ورکړه نو چې ستاسو تر شا به امارتي جګیرین ولاړ یي او دغه بیا دغه چرسي لښکریان او اربکیان دي هم ستاسو تر شا ولاړ دي، امریکایي تورې هم ستاسې ملاتړ کوي او دفاع به هم کوي. دوی خو خپلې شریکې ګټې لرلې، دوی خو هغه قاچاق د چرسو، بنګو، اختطاف کې، د لرګیو تجارت کې، همداراز په نورو سړي تښتونه کې، وژنه کې، دوی د امارتي قوماندانانو سره، دغه اربکیانو قوماندانانو سره شریکې ګټې لرلې او کله هم چې شریعت راشي نو دغه ټول له منځه ځي، دوی خو دا فکر کوي چې د اسلامي شریعت په تطبیق کې د دوی دغه تجارتونه شنډېږي نو ځکه یې دغه اقداماتو چې اکثره دغه کارونه چې دي همدغه مبتذلو او ډمو رسنیو په مټه یې کړي، دغه لوفرو ژورنالستانو، د اخلاقي مفاسدو ککړو ژورنالستانو په مټه کارونه کوي، دوی اکثره د کفر نه اسلام جوړ کړی، د اسلام نه یې کفر جوړ کړی، دغه نه خبره خلکو ته هغه د اسلام حقیقي تصویر یې پټ کړی دی، د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې او همدغه ډېره کله به یې ماشومان او هغه د ماشومانو افسانې وخت په وخت غږوي چې هلته ماشوم وشکه هلته وشکه کړه، دغه یوه نړیواله افسانه ترېنه جوړه وه او رانه ګل نړیوال دروغ یې ملا رسوا کړل. اوس نو په هر خبر اخر کې یې دا خبره بار بار غبرګوي چې د مور په غېږه کې ماشومان وژل. نو دا احمقان په دې نه پوهېږي، هغه خلک چې په ټوله نړۍ د الله د شرعي نظام تطبیق غواړي او په همدغه د شرعي نظام د تطبیق لپاره یې خپل سرونه په لاس کې نیولي دي، دا ښه خلک به هېڅکله هم د شریعت د د احکامو او الجغربي نهج د د قانون نه یوه لېشت مخکې کېږي او نه شاته کېږي. دوی د همدغه ماشومانو، د همدغه زنانو، د همدغه ولسونو د ژوند د بقا او تضمین لپاره، د همدغو ولسونو د د د اسلامي شریعت په رڼا کې د ژوند تېرولو لپاره دا خپل سرونه په لاس کې نیولي دي. نو دوی د امریکا مزدوران، دا د بشر دښمنان، د ژوند د ژغورنې لپاره دوی په خپلو جنګونو کې ډېر احتیاط کوي چې دوی ته زیان ونه رسېږي. د دوی د دغه مرتدو رژیمونو او د دغه د آی ایس آی او سي آی اې د مزدورانو په څېر نه دي او نه د د امریکا د دغه مزدورو د چارواکو او د دغه لښکریانو په شان دي او نه د دغه د اربکیانو او نه د دغه چرسي اردو په شان چې لسیزې بمبارۍ راولي او د عوامو کورونه یې ټول وران کړل، ماشومان یې ووژل، ښځې زنانه یې ووژلې. ده د دغه کافرو په خوله به هېڅکله باور او اعتماد نه درلودل همدغه راز ماشومان یې ووژل ځاڼۍ یې ووژلې طیارونه زنانه یې وویشتلې په بمبارونو کښې ماشومان ووژل دغه خلکو سره له دې د اسلامي خلافت په مجاهدینو پاکو سپېڅلو د بشریت د پاسدارانو مجاهدینو په موږ دغه تور داغ لګوي لله الحمد ولسونه اوس په دې پوه شوي دي چې دغه کفري او غربي رسنۍ او همدا اخري ضربه ده او زور به یې ویلی لکه هم د دوی دغه درویونکي اوس هېڅ قسم کار نه ورکوي او دوی اعتماد د لاسه ورکړی دا چې دوی پروپاګنډه تبلیغات کوي او کوشش کوي چې ولسونه د اسلام خلافت مخې ته را واچوي او خپله ځان ترېنه شا ته کړي ځان وژغوري نو د دوی دغه ارمان نور انشاالله د عمل جامه نه اغوندي دوی ذلیل دي الله نه مراد کړي دي له دې وروسته نو سیمه د دوی په دغه توطیې او دسیسو او پروپاګندا تبلیغاتو باندې پوه شوې وي. د دغه سیاسي تجارانو تاسو د بندیانو له خولې مختلفې خبرې واورېدلې چې څو کسان یې هغه د ولس کې ولسونه راوچت کړي د خپلو اهدافو لپاره یې د خپلو تجارتي او سیاسي ګټو لپاره بیا ترېنه هغوی تښتي او ولسونه بیا د دوی له خوا بمبارېږي او د اسلامي خلافت په وړاندې اسلامي شریعت په وړاندې چې څوک پاڅون وکړي نو شرعا یې بیا مرګ روا دی د هغه وسله وچتوونکو خلکو چې هغه بریالېږي نو بیا وژل کېږي دوی که هر څومره خو ته دې په دې پوه شي چې ستاسو دغه حربه نوره نه کامیابېږي او نور ولسونه د اسلامي خلافت مجاهدینو سره دي. که تاسو هر څومره بمباري ووایئ چې دوی ماشومان وژل او زنانې وژلې، دوی د بندیانو د خولو اوبه اورېدل، لله الحمد دوی په دې باندې پوهېږي چې د اسلامي خلافت مجاهدین څوک دي، اسلامي خلافت مجاهدین د همدغه ګلابو کوچنیانو د د اسلامي شریعت په رڼا کې د دې سوکاله او پر امن ژوند د تېرولو لپاره د روښانه راتلونکې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. دغه تور سري د دوی حیا، ناموس او عزت د دغه د ساتلو لپاره د دوی د ناموس د دفاع لپاره دغه په لاس کې دغه وسله نیولې ده، د دغه غربي ټغرو څخه یې دفاع کوي، دغه تش په نامه دغه د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو مدافعین چې د دغه د مؤمنې پتمنې او هر څه یې خپل کول او د چا په کار کې کار نه دی لرو دی په سر په شریعت چې کومه خبره وه هغه بې مقصد په جوماتونو کې د شریعت خبرې کولې چې دغه مقصد د اسلام چرس مه کرئ او سود مه کوئ او لور مه دغه ده او مقصد دا لمونځ کوئ او دس کوئ کوکنار مه کرئ چرس مه کرئ دا یو شی بل شی دا مه کرئ نو په دغه طریقې سره مقصد موږ څه دا ټولې خبرې د نصیحت په شکل کړې دي د دهشت په شکل یې نه دي کړي د نصیحت شکل یې کړي دي تاسو ته تېر ځل باندې تاسو خپله وویل چې وضعیت یې ډېر ښه و او ښه برابر و، وجه څه وه چې بیا پسې دومره په وروستي پاڅون وشو او پسې خلک راوچت شول، څه وجه وه؟ اصلي وجه دا وه چې دغه ځای کې چې کوم دی ولس مظلوم و او حاکمیت ته هغه و د امارت و او په دغه کې مختصر یو پېنځه لس کسان هغه چې مسد تعداد یې موږ ته شاید معلوم نه دی د لسو نه پورته دي کم زیات شل کسان وو چې دغو واکمني د امارت په په مخه کې په لاس کې واخسته او هر چا چې په دغه کې پیاره نه کوله، هر چا چې په دې کې یو شی نیم نه کولو، نو څوک یې مخالف وو هغو کډې ورکړې ا لاړ او څوک چې دلته پاتې شو، مظلوم خلک پاتې شو، هغو باندې مسد دغه شی په دهشت سه کولو، په زور سه یې کولو، دا د مسد دو د خوښې خبره ده، دا د ولس نه وه. اوس دلته خبره دا پیدا کېږي که نه چې خلافت والا تاسو سره نرمي کوله، تاسو خپله وویل چې ډېر ښه سلوک یې کاو او د هغې په خلاف تاسو پاڅون وکړ، ولس خلکو او امارت د هغو باندې وحشت کاوه، ظلم یې کاوه، زور یې کاوه، لس پېنځلس کسان تاسو یاد کړل، د هغه خلاف پاڅون نه کېده، علت یې څه ولې؟ علت یې دا و چې خلافت کسانو د وخت څخه ډېره ګوزاره کوله او هغه کسان وو چې کوم وو چې پاڅون یې نه کولو نو چې پا چې کېناستای یې نو امارت نه پرېښوده په خپل هغه کې یې نه پرېښوده لکه ما په خپله د موږ د ډېرو مشرانو سره په دغه کې ګرېوان هم پشکېدلی دی بحث مو ورسره غلبه حتی تر دې چې کډه مو بار شوه. ما داسې ورته وویل چې ولس مظلوم دی، ولس باید په ولس پاتې شي او ولس باید په دې کې ځان ښکار نه کړي او بالاخره چې ما کډه په دې خبره بار شوه، په دې کې یوه خبره یې ما کړه بار شوه او نهه میاشتې لس میاشتې ما په پنجرو کې تېرې کړې، د هغې نه وروسته یې بیا په دهشت سره راغوښتی یم چې راشه او مسد دلته ته خامخا راشه. نو بیا چې کله راغلم بیا هم داسې مسد یو لس زره شل زره له څه موخې کې اوسي. هغه خلک چې کوم دي هغه ټول لاړو په امریکا کې او هغو خپل ژوند اختیار کړی، هغو بیا د پچي په سیمه کې برخه نه ده اخستې، په یو شي کې هم یې برخه نه ده اخستې، هغه ټول اوس هم همدلته لاندې د خاورو په سیمه کې پراته دي، هغه بیا دلته نه دي راختلي، نه یې په یو شي کې برخه اخستې، نه یې په یو شي کې کار لرلی دی، یعنې هغه خلک چې تاسې بې دده نه هغه کړي دي، هغه بیا نه دي راختلي دې ولس ته، نو دا ستاسې خلک چې دی دا مور او اختطاف یې بند کړی او څه شی بند و؟ داسې ورور طبیعت د شرعي حکم تاسې په چرګي لیده؟ نه چرس بند و، نه کوکنار بند و، نه چتراش بند و، نه لرګی پکې بند و، هر څه ښه کولاو وه، هر څه ښه کولاو خرڅېده، ښه کولاو کرل کېده، یعنې دې کښې دا شک شبه نشته، دا هم تاسې ته پته ده، هم ټولې دنیا ته پته ده، هم هر چا ته پته ده، دا ښه کولاو سرعام خرڅېده، کرل کېده. بده قلم نه کوو، تهدیدوو مو نه، تاسې مونږ مونږ انسانان یو، مونږ ځناور نه یو او خبره دا ده چې بیا مو ور ورته خلاص کړه، هغې نه وروسته یې مونږ کړه چې ځان سره ښه د وروڼو په شکل روان کړو او د لنګر په هغه نومېږي هلته یو کلا ته هلته یې بس بوتلو، ښه په عزت سره یې کېنولو، ښه په عزت سره یې زمري او بې عزتي یې باندې وژل خو نه دي شوي؟ نه نه نه، زنانو ته یې وویل چې تاسې خورئ دننه کېنئ، تاسو سره مونږ کوم کار نه لرو او مثلاً تاسو سره یې مونږ کار نشته دی. دوه ځله مخکې په هغې ساحه تېر شو، هېڅ کار یې د هېڅ خلکو سره ولس سره نه دی لرلی، ښه نرمي یې ورسره کړې، ښه ښه سلوک نه ورسره کار اخېستی، د هغې په خلاف ولس راپاڅېږي او د امارت په خلاف یا هغومره ظلم کوي، وحشت کوي او دهشت کوي، د هغې په خلاف ولس هېڅ هم نه وایي، دا ولې؟ وجه څه شی ده؟ ولې؟ وجه دا ده چې څو مشخص کسان دي چې د اماراتو د حکومت د ولکې لاندې دي او دا نور خو هم خلک غریب خلک دي که نه، د دوی دوی سره وصل نه کېږي، دوی په زور را تهدیدوي، او ته وایې چې د عبدالاسلام ملا راته داسې ماشومان وایي یعنې داسې زنانه بې عزته کړې زنانه د نبې په زور نکاحګانې د نپلستان ته اړوي نو دوی چې مونږ له دوی اولاد وکړل دوی خو نه دغسې نه ده دوی خو ښکلې سپېڅلې لار ده دومره عزت چې دوی مونږ کړی دوی ته اسلامي طریقې مونږ وکتې د پیغمبر سلام امت مونږ ته را په زړه شو چې پیغمبر سلام به ځي کېناست صحابه به یې تله نه په غوڅستان نه په شپارس همدا دلې خو جوزې په واسطه په شپنځ بيوزې او که بندي ونه سي هغه ته د بندي په شکل نه ګوري هغه ته د يو ځناور په خياص ګوري نه ورته ډوډۍ ورکوي نه ورته چای ورکوي دوی چې موږ سره کومه پاچهزي کوم مشران دوی سره امير نه دی معلوم امير او عسکر مله ټول يو شان ته ګوري دوی ته د امارت دلته چې تا وويل چې دومره ظلم او زياتی کوو وحشت يې کوو دغه خلک پاڅون ته تاسو چې امارت چې دوی خلکو باندې کار وشي دوی سره همکار کړي نو انشاءالله دا به دوی سره تر ټولو مرګې ورځې پورې به ولاړ وي نو دا دوه ځله مخکې خلافت مجاهدین هلته لاړه د دوی هغه ښه سلوک او هغه ځانګړتیاوې یې ولیدې په دې باندې قانع یې کړه چې مونږ دا شریعت راوړی دی ستاسو ډوډۍ مونږ خورو مونږ دا شریعت د الله حکم د الله قانون را سره ومنئ تر وروسته چین رسېږي دوی د خلکو سره کوم کار نشته دی دوی خو نه چا ته په حجره وېشي نه څوک وژني سید یو ځای ته ورسېږي هلته یو حاکم ټاکي مشرف رافظ هم د مخ په وړاندې ځي دوی خلکو سره څه کار دی دوی د چا سره هم دولت په خور نه تکړه چا وایي چې په کور کښې ماشوم مړ کړو یو ځای کوم ماشوم نه دی مګر نه ښځې ته په سپک نظر کتلي دي الحمدلله ښکلي او ښایسته دینداره مسلمانان دي او د ټولو قومونو نه مو دا خواهش دی او دا غوښتنه درنه لرم چې دوی سره همکاري وکړي ځکه مونږ ته پته لګېدله ځکه ما ته پته ولګېده دوی راته درې درې راډو ته لیاره یم چې ما دوی په خپله وکاته چې دوی به د چا په خوله د اوښ د مردار په خوله ونه غولېږي او له مونږ د خبرو نه عبرت واخلي انشاالله زه تاته ډاډ ورکوم چې دا ښکلي او مسلمان چندي خلک دي الحمدالله نور هغوی امارت هم دا خبرې کوي سره دې چې مشران یې هلته وژل کېږي اختر محمد منصور په کوټه کښې د ایران نه راغلو کوټه کښې ووژل شو او کوټه شورا په کوټه کښې مشهوره شورا ده هسپتالونه یې هلته دي زخمیان یې هلته تداوي کېږي دفترونه یې هلته دي، محکمې یې هلته دي، دې ځای نه خوا غریب خلک چې کوم دغه کښې یا ترې پیسې غواړې یا یو جرم کښې راګېر کړي، جرم هم نه وي خو دوی ورته د پیسو د لاس ته راوړلو لپاره جرم وټاکي، هغه بیا پاکستان ته غواړي محکمې پرې کوي او بیا نو حکومت هم همدغه شان حال دی چې مینه پکښې زیات د آی ایس آی جاسوسان دي، دوی خلکو ته وایي چې دا د پاکستان ملېشه ده، په دې اړه تاسو ته تبلیغات کېدل. ته څه فکر کوې چې پاکستان په دې مرتدینو باندې جنګ نشته جهاد نشته دلته جهاد شته که څنګه ده ددې په اړه ستا ستا خپل ارزول څنګه ده چې یو څوک چي چې د پاکستان نه کومک اخلي د پاکستان کښې دفترونه یې هسپتالونه یې حساب کتاب دغه مرتد دغه د اسلام جرړې وویستې اسلامي ملت یې در په در کړ د هماغه شان خلکو مرسته اخلي او په هغې پسرلي وویل شي مشران یې وروسته لاړ شي د پوتین سره کي د مسلمانانو هغه اساسي دښمنانو سره او په هغې دغه ورته شهیدان ته ځي ایران کښې دفترونه خلاصوي ستاسې خبر شته دغه خلک دغه خلک به د شریعت دعوه هم کوي د دغه خلکو په موجودیت کښې د شریعت راتګ تاسو ما ته لوستي خلک ښکاري د شریعت راتګ ته څه قسم ارزوئ چې د دې په خلکو په موجودیت کښې دا دوی شریعت دپاره کار کوي نه واک او چوکۍ دپاره کار کوي واک او چوکۍ دپاره دوی شریعت دپاره شریعت دپاره چې اوس کار کوي هغه د پیر په څنګ کښې کښېني شریعت دپاره دغه دور الاسلام والا خلک کار کوي چې نه کوم کفر سره اړیکه لري نه د کوم پاکستان سره اړیکه لري د خدای رضا دپاره راوتلي دي نشته مونږ چې وګورو وروسته وروسته دوی لښکر زیاتېږي دا چې دوی د پوتین سره کښېني او د ایران سره کښېني نو څه دوی به د اول جهاد هلته چې نه دلته به چي څه کوینه نه دلته به څوک چا سره کوینه نور هغه ولسونه چې امارت پرې ظلمونه کوي وحشت پرې کوي او بد حال پرې راوړی دی هغوی خلکو ته د امارت په اړه ستا پیغام څه شی دی چې هغوی امارت سره همکاري وکړي په د امارت په پر غوړو خبرو هسې تش په نامه د شریعت په شعارونو وغولېږي او که نه حقیقت درک کړي او سوچ وکړي فکر وکړي چې یاره خبره څه ډول روانه ده څه سیاسي لوبه روانه ده بهر نړۍ کښې څه روان دي امارت څه لوبه جوړه کړې ده دا موجوده حکومت په دې ولس په سر څه سوداګري روانه کړې ده قدرمنو اورېدونکو! تاسو د بندل په چینل خبرې اورئ او الحمدالله په حقایقو به څه نا څه پوه شوي یاستئ. قدرمنو اورېدونکو! دا مرتد حکومت او چارواکي دا په اخلاقي مفاسدو او په ډول ډول فسادونو ککړ چې په ټوله نړۍ کښې په فساد کښې لومړنی نظام دغه د اشرف غني نظام دی چې په ټوله نړۍ کښې اول عمره نظام راغلی په فساد کښې هغه که اخلاقي فساد دي که اداري فساد دی که نور مفاسد دي دا به په اخلاقي مفاسدو که کړې اداره به کله د اسلامي خلافت د مجاهدینو مقابله وکړي که هر څومره دغه ډلې او مبتذلې رسنۍ د دوی د دوی دغه کفر په اسلام ووایي اسلامي خلافت د پاکو سپېڅلو مجاهدینو معاشرې کړنې په مختلفو نومونو بدنامې کړي په مرمیو باران کې یې د دوی فصلونو ته اوبه ورکولې، د دوی چرګانو ته یې دانې ورکولې، د دوی څارویو ته یې ګیا ورکوله او د همدغه عوامو د ژوند، د عوامو د سوکاله ژوند تېرولو لپاره یې په خپل سر لوبې شروع کړي دي. د عوامو حقوق، د بشر حقوق، د ماشومانو، د زنانه حقوق ومنه یې هم په شریعت کې دي او د دغه شریعت پاسداران په دې باندې پوهېږي، نه دا د غرب لنډغر او چرسیان لادین اربکین ترلا دېوار لري نو ټیم ورسره وڅکلئ، غواړو چې دوی سره خبرې وکړو، د پلیو په دې فصل ورسره وغږېږو، عمر خوی خان پلي وخوړل، ډېر ځای وکړل، خو الحمدالله دوی سره د دوی ژوند چې دی تر ډېره ښه روان دی، ښه سوکاله روان دی، ښه په خوند روان دی، خپل روزګار، ژوند، زندګي ښه روانه ده، د خلافت مجاهدینو څخه خوشحاله دي. خپله وینه باید څه کې توی کړم او په مجاهد فرض دي چې د جهاد فی سبیل الله شرعي مقاصد وپېژني چې یو ډول مهم مقاصد یې په دې ډول دي د جهاد فی سبیل الله تر ټولو اهم مقصدونه اول د الله تعالی خبره مننه د هغه د امر تابعداري الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال ژباړه په تاسو باندې جنګ فرض شوی دی دا هغه سړي چې الله تعالی یې زموږ سره واده کړې او الله تعالی او رسول رښتیا ویلي او الله تعالی او رسول رښتیا ویلي په دې خبره دوی زیات نه شول مګر ایمان او الله تعالی ته تسلیمېدل دا آیات کریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په خپلو خبرو کارونو او حالاتو کښې تللو لپاره لویه قاعده ده ځکه دا امر دی چې په غزو الاحزاب کښې د صبر کلکوالي رباط جهاد او د الله نه د پراخۍ راتلو انتظار کښې به ټول مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي په دې مشرکینو سره تر هغې وجنګېږئ تر دې چې فتنه پاتې نه شي، یعنې تر دې چې شرک پاتې نه شي، تر دې چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت ونه شي، د بتانو او د نورو معبودانو عبادت ختم شي او تابعداري د نورو هر چا نه بغیر یوازې او یوازې د الله جل جلاله لپاره شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه قیامت ته نږدې د تورې سره لیکل شوی یم، تر دې چې یوازې د یو الله عبادت وکړل شي چې هېڅ ورسره شریک نه وي. څلورم مقصد، د الله جل جلاله د شریعت قیام او حدود پلي کېدل. او نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي ای قریشو! زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، ما سره ستاسو لپاره یوازې ذبح ده. مونږ ولې جنګېدو؟ دوهم مقصد، د مفسدینو منع کول او له مسلمانانو څخه د کفارو ضرر بندول. الله جل جلاله فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا پنځه نیمې بجې چې له دري نشراتو سره یو ځای ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په لایزال رب سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.